وعن ابراهيم النخعي نحو ابراهيم النخعي اثر نو دري نو پنځه شپږ وو اته نو په دې اتو کې سلور تعلیقات شو او سلور پکې احادیث شو احادیث کې درې مرفوع او یو پکې موقوف قال ابو داود غرض باندې پوښتنه قال ابو داود ولوي قال ابو داود کې د خسار فطرت اته ذکر کړي اتو کې سلور مرفوع روایتونه دي یعنی درې مرفوع روایتونه یو موقوف روایت د عبد الله بن عباس مجموع سلور شو او سلور پکې آثار شو نو خسال فطرت لس یولس دولس دا خسال فطرت ثابت په سلور آثار سره او سلور احادیث سره چې پاګه کې یو موقوف او درې مرفوع روایت دي وذكر احفال لحيا والختان کله چې پاتې د شپې یا شو صفا او بستوا مسواک کول کور ته داخلي دو سره او خوب نه پاتې دو په وخت کې مسواک منه سنانا اجتماع ناروا دی د نعد من النیاحه نیاحه څنګه حرامو نو صحابه دغه نیاحت په چغه چغه پور جړه جدا څنګه مکروه ګڼل کیږي نو دغه چې د اجتماع په خدان کې مونږ به مکروه ګڼ ناروا ګڼ حرام ها ماشوم جوړ شي هغه نه بعد چې له ډوړې ورکې په تورې شکریا را جایز دی هغه وخت خطنه کې جمع کول ناروا هغه خطنه نه بعد جوړ شي نو شکرا لنعم الله جوړې یو کس دو کس لور کې مذاکره نشته د او بار زیرنا په د دې د د حدود چې دي د کوم ځای نه عورت عورت د د نامن لاندې عورت شروع کی نو د اصول الفقزین اصول الفقزین د اصول الفقزین یعنی پتون نه د پتون ویخونه اصول الفخذین اصول الفخذین سره حلقه الدبر دا ویخته لری کول دا په د علاقه د د لری کولو اصول الفخذین ما حلقه الدبر دا ویخته لری کول دا بار جناب دغه دا حلقه دغه لا يرقد من ليل ولا نهارنا يويق بشو الا يتصوف قبل يتوضا دا سمخ کې بعد نبی اسلام نے سواب به کړو عبد الله بن عباس هغه وخت وړو کېو لیکن حرس علی حصول العلم ټول شپه د میمونی رضی الله عنها په کور کې تیر کړي او په وی خبرې تیر کړي شب بیداری کړي دا د پاره دې چې د نبی اسلام شپې د اعمال معلوم نبی اسلام د شوی د عبد الله د عبد الله بن عباس نه د شوی دا شهري سو په حصول د علم باندې بنت ليله عند النبي صلى الله عليه وسلم ما شپه تیر کړو نبی اسلام سره ټول شپې په خوب وکړ په ویغ می تیر په ویغ می تیر نبی اسلام د شو زوی سره د نشه معشوم د عمر حریص په علم باندې لازم حرص پیدا کی په علم باندې بت ليله عند النبي صلى الله عليه وسلم خدا ومن طلب العلا سار الليل کل ذالک استاق و اصل رکعتین ابیا مسلم کرا دی سمع او تارا او تارا سلاس رکعات دریو رکعت وی سم نبی علیہ السلام کو دو رکعات بیا دوا بیا دوا بیا دوا ابیا سمع او تارا بی سلاس خیر زمون مقصد دې سره دی چې شپې پاسېدل او نبی اسلام مسواک کولو قال ابو داود روان فزيل عن حسين قال فتسوق وتوضا وهو يقول ان في خلق سواد رد حتى ختم السوره بلا ترجمه نبی اسلام کور تراته نو ابتدای عمل سو شپې پاتې د ابتدای عمل سو المسواک